على رسول الله ما بعد ما شاء الله حارس محترم خبرې اترې وکړلې مخکې ما تاسو ته ویلې چې وضاحت د معرف دا په معرف راځي لکه انسان دی نو انسان په څه پیژنې دا انسان دی داغه به تعریف کوي چې دا انسان دی نو زه به تعریف د خلیفۃ المسلمین کوم چې خلیفۃ المسلمین امام اعظم دا چاته ویل کی خداغه نه مخکې قاری صاحب کوم خبره ترې وکړي چې عقلی خبرې چې مکمې وي چې لکه مثلا د دې دی وجنه خلیفہ نه دی چې مثلا موږ په حالت جنگ کې او ټول کافرانو ته شکست نه دی ورکړی شوی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په مدینه کې خلافت اعلانوو نو د کیسر کسرا هغه لا په ځای باندې پرته و دغه شان ټول کافرانو ته شکست نه ورکړی شي او دا بالکل ممکن نه ده چې ټول کافرانو ته چیر شکست ورکړی شي صرف زور د کافرانو دا به یو حد پورې د حقيقي او بکر صدیق رضی الله عنه چې خلیفہ شو نو ټوله دنیا مرتد شو صرف مکه مدینه په طائف کې چې دین خلک پاتې شو نو څه مقصد ټول کافران چې دین دغ شوی دي نو اوس خلافت اعلان به چې دین غنه کیږي دارنګه د علی رضی الله عنه د عثمان رضی الله عنه په دور کې دغه شان د خلفاء راشدینو په دور کې صرف د عثمان رضی الله عنه په دور کې بیا تر ډیر حد پورې علاقه چې نه دا فتح شوی و دغه شان په حالت جنگ کې نه آی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا په حالت جنگ کې نو صحابه کرام دا په حالت جنگ کې نو مسلمان خو چې د حالت جنگ نه او د دردي نقصان دی ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم همیشه د بار ودا خلک تاسو سره په جنگ یعنی همیشه د بار با مسلمان د په حالت جنگ کې د دین وته نشي دویم دا چې تقسیم د صحابه قاری صاحب کو چې مثلا درې قسمه موقف په د صحابه یو دا چې ټول خلک را جمع دویم دا چې ټول اهل حال ولاقت او دریم دا چې د جمهور چې اهل الحل ولقد او دا عقیده اهل سنت والجماعت ده یعنی دا د معلومه شو چې دا درې وړه موقفونه څه دي دا صحیح دي ځکه صحابه زموږ د پاره سره هغه معیار دي بیا د علی رضی الله تعالی عنہ په خلافتو چې کم خلق چې هغه فی نو را جمع شوی نه د اهل سنت والجماعت عقیده ده ابن مقدمه د ابن خلدون کې ذکر کړی دی چې د اهل سنت والجماعت دا ده چې کم خلک علی رضی الله عنه ته خلیفہ نه وله نه د ټولو چې اهل سنت والجماعت وي چې دا په خطا باندې او دا په هغه وخت کې څو امام وو یعنی خلک په نو راجم شوی خو څوک دا ویل شي چې دا امام نه بنیادی نکته زمونږ دا ده چې خلیفۃ المسلمین ابوبکر بغدادي حفظه الله دا امام دی اگر که څوک پینې دی راجم شوی ا باغی ویل دا خو ځان له دغه نه روسته یو خبره ده چې مثلا باغی ار چاته نه ویل کیږي داغه موافق هغه سړی باندې با فتوا لګول کیږي چې د دې عزت او عناد او انکار په څه مرتبه کې دغه نه روسته به دا خبره زه تاسو ته سم لټه فائدې دي چې عملګرو صدا اول تعریف د امامت الکبرى کوم چې کوم هغه مقبوضه علاقې لکه ازادې شي کنه کوم چې کافر نومونه نیول دي نو مال د نوح علیه السلام زمانې نه مخکې مکمل اسلام وکړ وروسته را بلکې کفر خور شو په هغه قبضه ولګولې نو خلک دې ته انتظار کوي او دویم دا چې کله نو موږ دا خبره وکړه او ورسې دا چې خلیفہ شو نو ګل چا په خان مرتد شو او په مرتد په علاقو باندې قبضه ولګولې نو دا انتظار نه شوه چه راځی اول دا مرتدین ختم کړو سو امام قیام د امامت وکړو او دا خلافت به قائم شي او دیم قاری صاحب دا خبره وکړه چې صحابه طریقې درې وی کنه نو به پکې دا ځن سویات لچې لګا دا واقع په طرف کې واقع نومان بشیر یاد کو دا په طرف کې لګا واقع په واقع دا لکه توقف نه وکړي هر څه ورپسې د خدري چین دا په وخت کې په متوقفین کې وګنه په ځای توقف وکړو خو لیکن روسته به ویل چې د علي اسلام بیا ته هغه دعوت ورکړو لکه خلک دعوت ورکاو دغه ته الله مې مرته تاسو د علي تاسو بیا ته وکړي نو دې خبرو کې ما قرتم دغه مل چې هغه راځي مو رسي ټیم به بیا تاسو ته وام چې بدل کوم چې دوه منټه پاتې کېده اول چې یو یو ځل در کوم بیا په ټیم په ختمېدو بیا چې د تعریف د امام نمخ کې دا کوم د مقبوضه علاقو ازادول نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په مدینه کې خلافت قائم کړی و خو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مکه ازاده مکه چې ونه دا کعبه د ابراهیم علیه السلام جوړه کړې و او دا محاصره و دا ورسته چې دین رسول الله صلی الله علیه وسلم نه هم کال باندې پاتم کال باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم څکلله کعبه چې دین آزاد کړله نو دا دلیل چې مثلا موږ ټول مقبوضه علاقه آزادول خلافت دا نیابت دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یعنی خلیفه به نائب وی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په څه کې فی اقامت الدین په قائمولو د دین کې کم دین چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راوړی او خلیفه به دغه دین قائمای به حیث یجب علی کافه الامه الاتباع په داسې طریقې سره چې په ټول امت باندې واجب دی څه تابعداري چې خلیفہ دین قائم کو نو هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم نائب شو نو دا په دې صورت کې په ټول امت باندې تابعداري سره دا واجب ده قائد النسبیه صفحه یوسل یو کمتیا دویم دا تعریف چې ده المواقف للایجی عبدالرحمن ابن احمد الایجی رحمه الله په 395 صفحه کې کړی دی هي خلافه رسول الله صلی الله علیه وسلم فی قامت الدین بحيث یجب اتباعه علی کافه الامه یعنی دا خلافت یا نیابت د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په قائمولو د دین کې په داسې طریقه سره چې واجب دی تابعداري په ټول امت باندې دا شانتي یو بل عالم دی چې هغه الشیخ محمد رشید رضا رحمه الله په الخلافه کې هغه تعریف کړی ولسمه صفحه کې هي ریاست عامه فی الدین والدنیا لشخص من الاشخاص د امام رازی رحمه الله تعریف را نقل کړی دی چې دا یو عمومي مشری ده یعنی خلیفہ چې دین ګوره دا محدود نه دا به ټول مسلمانانو چې دین مشری عمومي مشر وي په دین او دنیا په دین کې هم او په دنیا کې هم له شخص من الاشخاص یو شخص د اشخاص یعنی مسلمانانو به یو امامي داسې نور هم ګڼ تعریفونه علماء کرامو کړي لکه صدیق حسن خان رحمه الله د هغه تعریف اکلیل الکرامه فی تبیان مقاصد الامامه کې په درشتمه صفحه کې نقل کړی دی داسې نور علماء کرامو لکه احکام سلطانیه د ماوردی رحمه الله په اوله صفحه کې غیاس الم غیاس الامم دا په 15مه صفحه کې مقدمات ابن خلدون دا په 190 کې داسې شیخ صاحب عبد السلام رحمه الله هغه په معنا کړی د خلیفہ څه ته وایي وای دا طرفه د الله نه په جاری کولو د احکامو کې او په اوامر او نواهیو کې او دارنګ په هغه حدود او د حدود شرعیه او د اقامت د دین د هغه کې دې ته ویل کېږي څه هغه خلیفہ لکه احسن کلام اول جلد صفحه 166 نه دې ته خلیفہ ویل کېږي چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نائب دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کم دین نه وړو دغه دین به دا قائمای او په ټول امت باندې چې نه دې تابعداري څه ده دا لازمه ده دویم نمبر دا خبره دا خو تعریف چې دی نه دغه شو خلیفہ شو او زمونږ دا دعوه ده چې ابوبکر بغدادي حفظه الله دا امام دی او خلیفۃ المسلمین دی نو دې تعریفونو ته سوچ وکړئ او بیا چې د ابوبکر بغدادي حفظه الله ته سوچ وکړئ الحمدلله ټول دین مکمل چې نه دا قائم کړل دی څوک یو حکم دا چې نشي کولای چې مثلا الته د شریعت دا حکم الته نشته دی دویم نمبر هغه شروط د خلافتو چې ګوره شروط د خلافت څه دي چې امام به موږ په څه پیژنو چې دا شرط پکې دا شرط پکې نو علما کرامو هغه شرطونه ذکر کړي دي تقریبا دولس یا دیار له شروط ذکر کړي زغه تاسو چې اجمالی ذکر کومه یو شرط ده د خلیفہ د پاره چې دا مسلمانۍ او دلیل فدا دی ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا الله نه د ګرځولې د کافرانو لپاره مؤمنانو باندې سبیلا سلار مطلب دا چې کافر چریم چریم په مسلمان باندې مشر کېدل نه شي بلکې څه وي مسلمان وي سورته نساء یو یو څلور دویم شر ګوره دا دی چې دا به بالغ وي لکه امام ابن حزم رحم الله په دې اجماع نقل شوی دا لکه الفصل الفصل په الملل والنحل په دې کې هغه ذکر کړی دی دریم دا چې عقل مند وي ځکه دا خو په دې هیڅ شر دی چې لیونه نه هغه به څه مشري وکړي او څلورم دا چې حریت یعنی دا به ازادي غلام بنئ لکه امام ابن بطال په دې باندې اجماع نقل کړی دا واجمع الامه على ان الامامه لا تكون في العبيد غلام چې نه دا امام نشي کېدل لکه فتح الباري دیار لسم جلد صفحه 122 کې دا ذکر کړی او پنځم شرط دا چې دا به نارینه وي ځکه چي دغه لکه امام ابن حزم په دې ازوه البيان کي په اول جلد پنځه پنځوس باندې په دې کي اجماع نقل کړه او بیا حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم راوړی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل لن یفلح قوم ولو امرهم امراتن داسې قوم چرېم د شي کامیابې دی چې دغه مشري ځای نه ښځې ته حواله شي نو دا به نارینه به او شپږم دا چې علم به وسي یعنی دومره عالم دی دا به دومره علم چې هغه تدبیر د امور امور کولای شي حلال او حرام چې هغه پیژندل شي کوم مسلې دې ترازی هغه مسلې د حل کولای شي لکه قران کریم کې هغه تعلق په واقع کې چې داغه د یعنی د امامت هغه شروط چې هغه په اعتراض وکړو چې دا څنګه امام دې څخه امیر دې څخه دولت نشته الله جل جلاله داغه په جواب کې ان الله استفا علیکم وزاده فی العلم والبسطه فی العلم والجسم الله دې لپاره اخی په علم کې ورکړي دا مطلب دا چې شرط د امامت د فاره هغه علم دی او اوم دا چې شرط عدالت دی یعنی مطلب دا به عادل دی او خسته اخلاق مجموعه مجموعه به صداقت به پکې دغه شان د دیانت به پکې امانت به پکې ځکه د فاسق ابتداءا چې نه د امامت هغه صحیح او جایز نه دی لکه قاضی رحمه الله چې امام قاضی امام قاضی عیاض رحمه الله هغه په شرح نویع المسلم 229 دولسم جلد کې دا ذکر کوي ولا تنقد فاسق ابتداء یعنی یو وروسته مسله دغه علماء ذکر کړي دا خو چې کله انعقاد کیږي نو په دې وخت کې د فاسق امامت دا صحیح نه دی او اتم کفایت نفسیه کفایت نفسیه مطلب دا چې دا خلیفہ به شجاع به بهادر به په اقامت د حدود کې دشمنانو سره بجنګ کې لا خافون الله متعالی دی چام پر پروا به چې غنه سادي لکه ابو ذر غفاری رضی الله عنه دا رسول الله صلی الله علیه وسلم یا بازار انک ضعیف وانها امانه في يوم القيامه فانها امانه فهي يوم القيامه خزي وندامه وفي روايه لا تامرن على اثنين یعنی دا ګوره هغه ته ویل ځکه کمزور یو کنه نو بیا د قیامت پر ورځ باندې یو شرمندګی ده نو ته چې امارت مکو نو ته علماء وایي چې دا بشجیب دا بهادر وایي لکه مسلم کې دا نقل شوی دی او نه هم دا چې ګوره د دې کفایت جسمیه یعنی ظاهرا ګوره سلیم الاعضاء وایي ګونګ بنای لون بنای دغه شان دي چې نه شل باندې ځکه د مسلمانانو مشري او به دا څه وکړي د مسلمانانو خدمت به دا څنګه وکړي او لسم دا چې عدم الحرص علیها یعنی د څه هم نه کې چې په خپل د امامت غواړي لکه عبد الرحمن بن سمره رضی الله عنه وایي ما رسول الله صلی الله علیه وسلم یا عبد الرحمن بن سمره لا تسل الاماره فان اتيتها عن مساله وكلت اليها وان اتيتها عن غير مساله اعنت عليها یعنی کو ودی غختلا به ګورې دا تا ته والا شو الله مدد د سنشته او کله درکړې شو الله بس مدد کوي او رته د وجنه سفیان سری رحم الله وایي واذا رايت الرجل يحرص على ان يؤمر فاخره که دې سړی دی ولې چې هغه امارت او په دې په شو کې امارت یې وختونه دا به ورسته که ځکه دې سړی سره د الله مدد نه او بل چې نه یو لسم شرط هغه شرط د قریشیت دی یعنی دا امام چې نه په دې کې شرط څه دی د قریشیت دی یعنی کله چې امامت اختیاري دی نو په دې کې شرط د قریشیت دا واجب دی دینه بغیر چې امام نشي راتللی لکه په دې معنی دلیل حدیث د عبد الله بن عمر رضی الله عنه چې دا بخاری نقل کړی دی قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا يزال هذا الامر في قريش ما بقي من الناس همیشه د پاره په قریشو کې اگر کو داغونه دوه کسان پاتې خدا ټول هغه بهم چې مشر امام کېږي نه دا به قریشي وي بل چې ابو هرره رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی الناس تبع لقريش في هذا شان مسلم تبع لمسلمهم وكافر تبع لكافرهم یعنی په دې مشرۍ کې به د قریش خلک تابع مسلمان به د مسلمان تابع او کافر د کافر تابع ځکه چې مکه کله ولا شو ټول کافر د منځ لاړ غنو دغه کات مکه کې نبی رسول الله مقابله ته کافر ودرېدل قریش نغه ټول خلک دغه سره چې نغه ودرېدل بل جابر رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي الناس تب لقريش في الخير والشر دا مخکې حدیث چې میو دا متفق علیه هغه حدیث دی چې خلک ګوره دا تابع دا تابع د قریش په خیر کې هم او په شر کې هم لکه مخکې حدیث کې دا تفسیر شو مسلم دا ذکر کړی دی بل هغه مشهور حدیث دی الائمه من قریش چې دا منی نبراس کې په صفحه پنځه سوه پچیس کې چې دنه په دې اجماع دا دا نقل کې چې دا حدیث متواتر دی او د څلوېښت صحابو نه دا منقول دی دغه شان فتح الباری دیارلسم جیل هغه یو سل اتلسمه او یو سل نولسمه صفحه دیارلسم جیل او عمدة القاری 223 څلوېښتم جیل کې دا ذکر کړی ده بل په دې باندې ګوره د ائمه په دې باندې اجماع کړی ده لکه دغه ذکر کوي په طبقات الحنابله کې په اول جلد صفحه شپږشتم کې چې امام احمد ابن حنبل رحمه الله وایي چې قریشیت دا شرط د وجوبین دغه شانت امام شافعي رحمه الله په الام لشافعي کې صفحه 143 اول جلد کې ذکر کړي او امام ابو حنیفه رحمه الله په اصول الدین صفحه 275 کې جزرخان دغه کم روایت کړی دی دغه شان امام مالک رحمه الله په احکام القرآن ابن عربي هغه 1721 کې سلورم جلد کې دا خبره ذکر کړې ده دغه شانته امامت عظما ذکر کړي خو نور په امامت اختیاري کي دا شرط د وجوب دی. دغه شانتې تحفة الاحوذي هغه وايي، اشتراط کونه قریشیة هو مذهب العلماء کافة، دا د ټولو علماوو چي دی نو مذهب دی، لسم صفحه او شپږم جلد کي. دغه شانتې رد المختار علی در المختار هغه ذکر کوي، وقوله قریشيا لقوله صلی الله علیه وسلم الامة من قریش وقد سلمت الانصار الخلافة لقریش بهذا الحدیث. وايي ګوره دا قریشیت دا شرط دی ولي؟ وای دي انصار چې کله د ابوبکر صدیق رضی الله عنه خلیفہ کېدون اختلاف را لې انصار ول زمنګ نه به امام خلیفہ او مهاجر ول زمنګ نه وای نو په دیو جمانه انصار او امامت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته پرې خو چې ته قریشی نه دا زمنګ حق نه جوړیږي دا ذکر کړي صفحه 405 کې امام بخاری په دې باب لګولې باب الامراء من قریش چې د د قریشو نه علاوه بل چا د امامت ورکول او بل څه دین د امام دانشی راتله شرح النووي علی مسلم په 200 صفحه او 12 جلد کې نو اوس دې ته سوچ وکړه چې دا شروط د خلافت چې الحمدلله دا کم شروط دي چې مسلمان خلیفۃ المسلمین ابو بکر البغدادي حفظه الله مسلمان دی هغه چې نه عاقل دی هغه نارینه دی هغه آزاد دی هغه بالغ دی هغه عالم دی هغه عادل دی هغه چې نه کفایت نفسیه بهادر دی چې هغه بهادری چې نه هغه کار خبره ده کفایت جسمیه روغ دی هغه حرس پر امامت نه دی کله ورکړی شوی دی هغه ته قریشی دی او دارنګ چې دین دولسم شر چې هغه قدرت او تمکین دی چې دومره قدرت او تمکین ورسره چې دا الله جل جلاله دا نظام او قانون کومه لس مقاصد دي چې هغه مقاصد په دا پوره کولای شي الحمدلله دا شرط هم په هغه کې موجود دی نو په وجود د شر سره وجود د مشروع راځي په انتفاع د شر سره انتفاع د مشروع راځي نو د دې د وجنا خلیفۃ المسلمین ابو بکر البغدادي حفظه الله دا د ټولو مسلمانانو امام دی دغه شان د بوت المسترشدین د عبدالرحمن ابن محمد ابن حسین ابن عمر بعلوي هغه وی وای من اجتمعت فی شروط الذي ذکروها فی الامام الاعظم فهو امام اعظم وای دا کوم شروط چې ذکر شو د امام اعظم دا په کوم چا کې بس د امام اعظم دی کنه نور پکې څه دي دغه شانتې الانتصار فی الرد علی المعتزلة والقدریة الاشرار هغه ذکر کوي په صفحه لسمه کې فمن وجدت فيه شروط الامامه وظهرت شوکته وجبت طاعته ولا يجوز الخروج عليه بقول وفعل وای په چا کې چې شروط د امامت موجود شو داغه سلطه او قدرت ښکارا شو نو داغه اطاعت واجب دی په هغه باندې خروج نه دی پکار نه دا خلاف خبري پکار یا نه عملی دا خلاف پاسېدل پکار دي دغه شان د شیخ محمد رشید رضا حفظ رحمه الله دا کتاب الخلافه صفحه درې څلوېښتم کې وایي فیکون الواجب حینئذ مباعد من کان مستجمعا لاکثر الشرایط وي چې اکثر شرایط په ټول شرایط نه خو چې اکثر شرایط موجود دي نو بیا هم دا څه دی هغه امام دی الحمدلله په خلیفۃ المسلمین کې ټول شرایط موجود دي د دې د وجه نه زمونږ چې کومه دعوه ده ځکه شروط تعریف د امام په صادق دی شروط د خلافت پکې موجود دي نو لهدا ابوبکر البغدادي حفظه الله خلیفۃ المسلمین دی دوه منټه